او سجی کو هغه تعالی سره وی شان لټنګول کی پدا اورز باندې وشي خلق کل فراش پشان د پتنګانو المبسوس پاروان او شی باونه تلین پشان د وړي المنقوش ډندت شوی لکه په هوا کې چاله تاسو چترن شو موازینو ټول نظرې د تابوی دی شکر راځي په ژوند کې خوشاله او هر چا سو سپک شو ټول